للجوع باب د په بیان د فضیلت د لوګي کې چې د الله د رضا د پاره یو سړی لوګه برداشت کوي وخشونت العيش او په بیان د سختۍ د ژوندون کې چې یو سړی ساده ژوند تیري او د سختۍ ژوند تیري او ځان د ډېرو نرمو خوراکونو د نرمو سيزونو سره عادت کینا والاقتصار علی القلیل او باب د په بیان د فضیلت د اختصار کې علی القلیل چې سره اختصار او کوتاهیو کی په لګ باندې من الماکول د خوراک نه ول مشروب او د سکاک نه والملبوس او د جامو نه وای چې دا فانی دنیا دا او دا دنیا زما مقصد نه ده نو پدې کې په خوراک سکاک او جامو کې پډېرو کم باندې اکتفا وکړي او د ډېر خوراک د ډېر سکاک او دارنګ د ډېرو جامو طرف ته متوجي نشي ذکر روایتو کې راغلي مشکا شریف کې براش وې د رب العالمین خصوصي بندگان هغه ډېر نعمتونو لذتونو نه لټي بلکې ساده طریقې سره ژوند تیري وغيرها او علاوه د دین من حظوظ النفس دا غ نفس د مرغوباتنا دا غبره خود نفس نشي نفس غواړي ځکه نفس وای خو خوراک دی خسکاک دی خي جامي دی وی خي بنگلي دی وی او دی باب کې بیان دی وتر کې شهوات پر خودل د خواهشات قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلوي اور د کتاب الله یو یو ټکی له سوچ پکار دی ځنې اوقاتو کې د سړي کتاب الله له سوچ ني نو یو هغه په جهالت لګي لګو در لتیر شول وای ټول خلق په هدایت راتلې نشي نو ته نه په هانو نه مې جوړې یو ځل یوډون حافظ مون سره ناستو دا یو کس موږ مهنت کوو چې ټولي دنیا والا هدایت والا جوړ شي دا ول پړندو سترګو وي وی دا جهنم الله تعالی جوړ کړي چې ټول خلک به په هدایت کې ورته هغه خبره قران سره موافق وکړه اوس کې سره وای چې نه دا ټول په هدایت کیږي نه دا د ناپوهي خبره او ورته دا جهنم سره جوړ کړي چې ته یې ټول په هدایت کیږي نو یو یو ټکی د قران پاک ته سوچ فکر پکار دی قال الله تعالی فرمایلی الله تعالی چې لوی فخلف من بعدهم خلف راغلی ورست د دوینا خلفنا اهل جنشین اے نیکان خلق انبیاء علیہ السلام چې کله دنیا ته برالل نو دا غي پسې به نیکانو د دین سلسله به بهتره وا رستو بنا اهل الدین فلاسو کې راغی نو ادوا او صلات غي برباد کړي او مزلره موز د الله عبادت برباد کو وتبع الشهوات او روان شي و غي د خواهشاتو پسې موز برباد کو نا اهل جان نشینو او د خواهشاتو پس روان شل فسو فیلقون غیا زرد چې دای به مخامخ شي د سزا د خپل سرکشی سره الا من تاب مگر هغه څوک چې توبه وستا و امن ایمان راړو و عمل صالحا او عمل یو کو نیک فاولائک يدخلون الجنه دغه خلق به ور دنکیږي جنت ته ولا یظلمون شیئا او دای سره به ظلم نکړي شي شیئا ضربه نو کله چې امت خواهشاتو پس روان شي نو بیا دا غي نه د دین کار پاتې وي او کافر سر روچتای او مسلمانان مغلوب کیږي کفر غالب کیږي وقال تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوی دی فخرج علی قومه ویروت او قارون خپل قوم ته فی زینته په خپل زینت خادمان او نوکران ته مخ روان وسونو او سورلۍ قال الذين ویلو هغه کسانو یریدون الحیات الدنیا چې هغه اراده لرله د ژوند دنیا یا لیت لنا هاي افسوس دې مونږ لرا چې وې مونږ د پاره مسلم اوتی قارون په مثل د هغه چې ورکړي شوی دی قارون ته دنیا پرستو وی ارمان دې افسوس دې چې زمونږ هم د غشان حال وې انه وی بشک دا قارون لذو حظ عظیم خامخا خاون د برخه لوی دی وقال الذين اوتوا العلم ویلی ورته هغه کسانو چې ته علم ورکړې شو ویلکم وی تعجب د تاسو لرا تاسو په دې حال ډېر افسوس دی ثواب الله غبد لدا الله چې په آخرت کې د خپل بندگانو د پاره مقرر کړي خیر غره د خلمن د هغه چا د پاره امن شي ایمان وروړي وعمل صالحا عمل کړي نیک نو دا درته وی لکه د قارون اغا ظاهری مال او دولت له پسېدل غنا پوهو نو دا سینن کې او سړی دی او دا غلطی طریقې سره مال له او غلطی طریقې سره دا اقتدار دی نو دې ته زیریدل درست نه وي وقال تعالی او فرمایلی الله تعالی چې لوی دی ثم لتسالن يومئذ عن النعيم او بیا خامخا تپوس بوکلی شي تاسو نه په دغه ورځ د قیامت د نعمتونو مبارک تر دې حدیث کې راغلي دی یو بو تپوس بکیږي نعمت ته پوری کې یخ سورې ده دارنګ د هر یو وړو کې لوی نعمت بارکه به پښتنه کیږي وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی من کان یرید العاجل تار غسوک چې را د لري د دنیا داغه د ژوند مقصد د دنیا نو عجلنا له پتلوار سره ورکو دل رفیها په دې دنیا کې ما هغه مر دنیا نشا او چې مونږ خوښی لمن هغه چاته نوری چې مونږ اراده ولرو او ثم جعلنا له جهنم بیا و اوګرځو مونږ د لپاره جهنم چې داغه د ژوندون مقصد د دنیا او دا الله حکم حلال حرام لنګوري یصلاها وردن بشی دی دنیا تا دی جهنم تا مذمومن مذمومن چې د تب بدر دویل شوی مدهورا او دی برټل شوی وی ولایات فی الباب کثیرۃ معلومه آیاتونه په دې باب کې ډېر دی او معلوم دي وانا عائشہ رضی الله عنها حتا قبضه تر دې چې الله حبيب وفات کړي شو اے دورا دې پر لپسې د اوربشو پر روټي نو ماړو شي کيو ورځ به ماړو شو نو بیا په میاشت نو نو خاندان د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دورا دې لگاتار په در په پماړه خېټه د اوربشو پر روټي نو ماړو شي متفق علیه وفي روایت په یو روایت کې راغلی ما شبع ال محمد صلی الله علیه وسلم وینو مور شوه خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم بی بیان یادای دین وسی الواد یادای مز قدم المدینه کله چې الله حبیب مدینی طیبه تراغه من طعام البر نو نو ماړ شوی د طعام د غنمونه ثلاث لیالن دریش پی تباعا لگاتار او پیدر پی دریش پی لگاتار داسی په دې لس کال زندګۍ د مدینه منوره کې داسې وخت نور راغله چې دریش پی دې لګاتار د غنمو په ټیکاله ماړ شي وي حتا کو به ذاتر دې چې د الله حبیب وفات شو ان اور وانا عائشہ د حضرت اور رحمه الله نے روایت ته اگر عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا نے روایت کړي او دا راغي خره انها كانت تقول بیشک چې دا بیبي و چې فرمایل به دي خپل خریتا والله یا ابن اختی وی قسم می دی په الله اے زما خریا اے زوی د خور زما انا كنا ننظر وای مونږ و چې انتظار و مقول ال الهلال د میاش ترا خطو تا ثم الهلال او بیا د میاش ترا خطو تا او ثم الهلال ثلاثه اهلتن دریو میاشت لم مقتل فی شهرین په دو میاش دو میاشتو کې یو ورو ختن یو شو بل به بیا راو ختن دوی مشو نو دو میاشي بچي ختم شي نو درې مبم رو ختا دا درې میاشي بو خریه مونږه وکته او ما او کې د فی بیات رسول الله صلی الله علیه وسلم نارو دې دو میاشتو کې به نشو بلولې د الله د حبیب پاغنه کورونو کې وو نه کورونه خو اور بنه اور خو سره پاره بلیږي کنه چې سوي نو پاخوي کې اور به بلکې چې زشته ده نه سبب نو یو میاش برو خطا هغه پرې وتا بل برو خطا بیا بل برو خطا او ما او کې رفي ابيات رسول الله صلی الله علیه وسلم نارو دا الله د حبيب په کورونو کې به اور نه بلید قلت و ما ورته وي اور رضی الله عنه وي یا حالت فما کانا یعيشکم ستاسو گزاران بسو چې دو درې میاشي به ور نه بلې قالت الاسودان بی بیو فرمایل وی الاسودان غدو تور سی زنا التمر والماء کجور او وو یعنی زمون بدا په میاشتو میاشتو په کجور گزاره کړه بلکې حدیث کې به تراشی ګور مدینه د کجور وطن دی بی بی فرمایي قسم می دي چې مونږ په مدینه کې په ماړه خېټه په کجورو ماړ شو نو تر دې چې خیبر فتح شو لا بنو مگر دو تور سيزونه وو کجوري او وو الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الانصار وی بشک او الله د رسول صلی الله علیه وسلم د پارس گاونډیان د انصارو او د انصار به انتها مینوا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره زکه دغه خار د هجرت انتخاب د الله تر طرف نشو وکانت لهم منائح او غید پارا منائح اغا وا میخي او بيزي لوي چې د بل چا دا خو هغه لنګ دا نو یو غریب ته وای چې دا والا خوراک اسکاک ورکوا او شودې استعمالوا چې کله شو د بن کی بیا به مال راکې د دې ری رجر او ثواب په خوا زمونږ د ادا شه پوری باج مسلمانانو به داسې ترتیب کولو چې دای بغوا میخي ګډي بيزي لنګ ډېرې وي نو یو غریب او فقیر لبوي چې دای استاد شو او د دې شو د استعمالوا نو ینسوار اغه ته بدغه شان لنګي اوخي یا ګډي بيزي وي وکانو یرسلون الی رسول الله صلی الله علیه وسلم اغی برالیګل رسول الله صلی الله علیه وسلم تا من البانها د شودو دا غینا نو چې کله به شودرو لګل فیسقینا نو دا الله حبیب په موږ باندې اوس کول نو دا په کې کله نا کله یو قسم خوراک بدل شو ورنه په میاش په میاش تو بسو کجوري بوي او دغه خلقم دادر ثوي جګور ژوند په دې طریقه تیر شو او سمره د کامیابی ژوند متفقن علیه وصلی الله تعالی علی سعید المقبوری د حضرت ابو سعید المقبوری رحمه الله نے روایت تے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ او دای روایت نقل کئ دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نا انه چې بشک ابو هريره رضی الله عنه مر بقوم تیر شوه په یو قوم او دا غي د انکار وجه در تدا ذکر کوي وقال وی فرمایل خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم من الدنيا وی دا الله حبیب د دنیا نه لاړو ولم یشبع او نو مور شوه من خبز الشعير دا غټی کاله دور بشنا وی دور بشو د ټیکاله نه د الله حبیب په خېټه مور شوه نو نو دا معنا د حدیث نه لګلی چې یو سړی دی اوس الله ولا وس ور کړي او دې ریت ګډ دی نه خوري یا ریت غوخه دی نه خوري و دې کې درته د الله د حبیب غا زندگی ساده ذکر کړي او دا درته وایي کې دا چې تکلیف در باندې راغې نو باز سړی چې غریب شي یو وخی بل وخنی بیا وایي زس پیرې یرا الله رب العزت ما سره بس بغض وی العیاذ بالله خلق هم ویر دا د سو ګناګار د چې دا داسې تکلیف دی په وینا فقر ک پچاراغ او د په صبر دی نو دا ډېر لوی شان دی مسلیتن په فتحې د میم سره مشویتن راتی کړي شوی ته وای وانا انس رضی الله عنه دانس رضی الله عنه روایت ته قال له فرمایي لم یاکل النبی صلی الله علیه وسلم علی خوان و اذا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په خوان او خوان ور خوان کد خاوانه زیر کسروای یا کزموای دا میز او کرسی لوي و اذا الله حبیب خوراک نو کړه علی خوانن په میز باندې حتا ما ته تر دې چې وفات شو لکه کرسی باندې ناس ته مخې لمیز دی نو دا سه خوراک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټول عمر کې نو کړ علما وسم دالی کلی وای دا پمیز او کرسی باندې کو خوراک سو کوي او دې کې د کافرانو د يهودو نصاراو سره مشابهت وی نو احسن الفتاوا کی ذکر کړي اتم جل کې وای وای بیا دا سه خوراک حرام دی ځکه د کافرانو عام رواج دی چې په میز او کرسۍ باندې خوراکونه کوي کدا غي سره دای پیخې کې دا غي مشابهت کې نویدا سے خوراک حرام دی او کدای سره مشابهت مقصد نوي نو دا بیا د سنت نه خلاف دی سنت طریقه دا ده چې پزمک کېنا او خوراک وکړه دغه عمره مسله علماء ذکر کړي وای کی اوځه کې سړی داسې مبتلا شو جبل زې نشتا نو بس بیا ضرورت ته رسو وکړي لکه مثال په تور د جیاز سفر دی نه کې خامخا مخله بتاله ثواب وي یا باز زینو کې بالکل بل څه شی نشتا نو که یو سړی وای په عام ځای کې ابتلاء عام مشوا نو بنا بر ضرورت استغفار دی وای او بیا دی وکي ورنه په میز او کرسی تو عام خړل خلاف سنت دي کله کافر سره مشابهت وی نو دا حرام دی دغه شانه په احسن الفتاوا کې ذکر کړی انس رضی الله عنه فرمای خوراک نه کړي نبی علیہ السلام علی خوان فمیز او کرسی حتا ماتا تر دې چې وفات شو وما کل خبزا مرققا او نه دې خړلې الله حبیب صلی الله علیه وسلم اغه روټي مرقق هغه ته وی چې د میدی وی نرم وی نرم روټي دا الله حبيب نو خړلې وجه دا غي داوا چې دا سه ملاوي دنا دا سه ملاوي دنا حتا ماتا تر دې چې الله حبيب وفات رواه البخاري وفي روایت له ولا را شاتن سمیتن بعینه قط او نه قتل وشاتن یعنی یو ګډ سمیتون چې هغه دې رتا کړی شي به عینه په خپل سترګو سره قط چره اے غونډا یعنی ګډ چریت کې ندا الله حبیب په خپل ژوندۍ کې په سترګو مبارک نو کتلې وعن نعمان ابن بشیر د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما روایت قال وایي لقد رأیت نبیکم صلی الله علیه وسلم وای بیشک ما قتل او نبی صلی الله علیه وسلم ستا سرست خلق لوي وما یجد من الدقل او نی مند د هغه بیکار کجورنم دقل فکجورو کې هغه معمولی قسم لوي بیکار ما یملأ به بطنه چې هغه دی پاغه باندې خېټه مبارکا ډک کړې وي او په مړه خېټه دی خړلې وي د د کجور وطن او خود کجور په وطن کې هغه بیکاره قسمه کجوریم دور نه وي چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم هغه په مړه خېټه خړلې او دا الله حبیب ګره دای فقر اختیاریو الله ورته فرشتہ را لګلې و چې حبیبا کچره غواړی نو دا دور دور ار سبدر ک نبی علیہ السلام الہ العالمین ز نبوت او غریبی او فقیری غواړم بادشاہی نو غواړم بلکې دا سي ژوند در نه غواړم د الله حبيب فرمایلی چې الله یو ورځ ناروي نو بل ورځ مړای چې کله ز ناریګم نو زه بتاله جاړم او فریاد وکړم او چې کله موړم نو استاد نعمتونو شکر بادا کو ځکه زندگی په دوه حصو مشتمل ده صبر او شکر ځکه یا به خوشاله وي نو شکر ادا کړه او شکر سره وای د خلی دې شکر لنوي شکر د قران او سنت تابعداري لوي او یا با تکالیف نو صبر اختیار کا او صبر سره وای تکلیف راغله نو تو ګور چې قران او سنت سوی هغه شان زندگی خيارولو ته صبر وای وان سال ابن سعد رضی الله عنه د سال ابن سعد رضی الله عنه نے روایت ته قال وای دے ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم النقیہ وینو قتل نبی علیہ الصلات والسلام د میدی روټی من حين ابتعثه الله تعالى د کوم وخت نشي غي الله را لګلیو او پیغمبري ول ور کړی وا حتا قبضه الله تعالی تر دې چې الله غي واغست د میدی روټي نو وکړه یعنی چار میدی روټي دی لوي چې د غنمو اوړ چان کې فقیل له نو د تویل شول هل کان لکم آیا او تاسو د پاره فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مناخل غلبیلونه چوړ پچاړی سره وی تاسو به غلبیل استعمالولو قال ما را رسول الله صلی الله علیه وسلم منخلق منخلن وی دا الله حبیب چان نو قتلې غلبیل نو قتلې حين ابتعثه الله د کوم وخت چې الله را لېګلو حتا قبضه الله تعالی تر دې چې الله غي واغست فقيل له نو دې صحابي ته ویل شول چې تاسو خو عام خوراک د اوربشو نور بشي چې چاړ نه کینو دا غي خوراک مسنګ کولو کیف کنتم تاکلون الشعير وای څنګه وای چې تاسو بور بشي پړي غیر منخولن بغیر د چاڼو لنا اور بشي خو چې چاڼ نه کې خو پائے کې ټول سوي پاغه کې ټول هغه بوسوي او دا هغه غپوست کی وی دا هغه د میدی روټی ته وای چې هو درم کغه ته درم کم وای او سریناه وای دا پسا سره ده او رستورای مشدد ده نو معناه بللناه مون بدال واندکل وعجناه اړو بم واغل او بیا هم په دې طریقې هغه روټی په خولا او کړم وصلی الله تعالی علی نبی هريره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے قال نے فرمائی وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم روته او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ او ليله یاد شپې د کور نروت پیدا هو ابي ابي بکر و عمر رضی الله عنهما الله حبیب ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما مقتل فقال ورته فرمایل ما خرجکما من بیوتکما سشه دې چې رويس تي تاسو تاسو د کورونو نا هاذه ساعت په دې وخت کې د چون کې دا الله د حبيب بلا تکلف دوستانو قال دې دواړو صحابه ورته وي چې قربان الجوع یا رسول الله د لوګي د وجنه د کور وروت دور لوګوا چې په کور کې بدحالو نو د دې وجه نه وروته قال وانا او زچیم د الله حبیب وای والذی باغذات می دی قسم وی نفسی بیده چې زما روح او نفس داغه په دست قدرت کې دی لا اخرجنی الذی خامخ مالم رئیسته هغه سو اخرجکما چې تاسو رئیسته وې زم د لګي د وجنه د کور وروتم کوما وی پورته شهید واړه چیزو فقاما معه نو دا دواړه صحابه کرام د الله د حبیب سره پورته شول او ځنې اوقاتو کې ګوره داسې بلا تکلف دوستانی چې تعالی زړه دا فیصله درکې چې د لز خپل حاجت ذکر کوم یاد سره زم نو په د بوج کې غم نه بلکې د زما پتلو خوشحالي او الله د حبیب خطول صحابه کرام داسې فاتا رجلا من الانصار دا الله حبیب راغه او سړی ته انصارو دا غکور تراغه فیضا هوا نو ناسا بی دغه صحابی له سفی بیتی کور کینو فلما رات مرات کله چې راغ بی بی نبی علیہ السلام وکتو قالت مرحبا واهلا په مرحبا دی وی پدا سمل منو باندې مرحبا واهلا مرحبا دا مقصد دې چې ته داسې زیر راغلې چې زه تنگ نه دې زړه مو تنگ نه دې بلکې ستا راتل دا د فراخي سبب دی وا اهلک او دا سه مو آیا چې پر دې زیل راغلم ته حکور تر راغله فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام دی بی بی تو فرمایل اے فلانو وی فلانه سو شو خاون د سو قال الذهبا وی قربان غلاړ دی استعجب لنا الماء او موږ د پاره د سکول خوږي وبراړي او دې کې دا خبره کیږي جعل انصاری غان سواری صحابی راغی فنظر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی کتل الله رسول صلی الله علیه وسلم تو صاحبہ ہی دا عمر گرتا ثم قالوا بیوی الحمدللہ ما احد اليوم اکرم ازیاف منی دا صحابه لوی شان وی ټول حمدنا الله لری ما حد نشته د یو تن الیوم نن رس په تمام دنیا کې اکرم ازیافن چې ډیر زیات عزتمن دی وی د ملمنو په اعتبار منی زمان وی دا سي عزتمن ملمانه په مخ د زمکه نن د چانشت چې سید البشر دی او دا غي دو مرګری دی فن تو لقلاړو داغه د کجور باغ فجاء بعزق نوراتل لیوکل دوی تب عزقن په یوې سانګې سرا د کجوري فيه بصر بصر وای نیم پخته کجور تا هغه کې نیم پخته کجوري وي وتمرن وچی وي پکې ورطبن او تازه وي پکې تازه پخې او دا طبیعت دي چا وچ کجوره خو هي چې په بوټي کې وچ شي نو دا چا تازه خو هي د چا داسې غترش ترش غونته خو هي فقال الله حبيب صلى الله عليه وسلم تصحابي كلو ودين خره واخذ المديتا او صحابي چاړه راوا اوستا چې دا الله حبيب ته سشه ذبح کی مدا الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ایاک والحلوب به خبردار ورده بچو د شودو ساروي زبانه الله حبیب ته پته چې صحابه نو محبت د وجه نبیا په هیڅ شیله نه کوي یا کول حلوب خبردار ګوره تا خو چاړه را واغستا خود پيو بيز ذبح نه کی فذبح له نو دای د پاره د الله حبیب دا هغه صحابي ذبح او کا یو بيزه ورته ذبح کا فاکلو من الشات نو دای دا غګړي بيزه نه خوراکو ومن ذالک العزق او د دغه سانګي د کجورنا وشربوا ودیو بوس کړي فلما ان شبعوا کله چې دای ماړشول وراو وراو او فوبو باندې ماړشول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابي بکر و عمر رضی الله عنهما ابو بکر عمر رضی الله عنهما وی والذی نفسی بیده زما د قسم وی پاغزاد چې زما نفس او روح دا په لاس کې لتسالن عن هذا النعيم تاسو من نه بد دې نعمت تپوس کیږي پر ورځ قیامت په ګور کور نو ګي روته او پکې وخت تیر نه دی یخه وب دارنګ غوها کجوري دا مومندل تاسو نه بد دې نعمت بارکه پر ورځ قیامت تپوس کی الله وای ثم لتسالن يوم يدن عن النعيم یو جنا هر نعمت چې مخې لپروت ده نو سړی دی دا وای چې زه دې قابل نیم الله او فرض د قیامت دې تپوس کوي وی اخرجکم من بیوتکم الجوع رويستل تاسو لرستاسو د کورونو نه لګي ثم لم ترجعوا او بیا کورونو ته لا واپس شوی نه حتا اصحابکم هذا النعیم تر دې چې اورسې د تاسو ته د لوی نعمت رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله او قول یستعذب ای یطلب الماء العذب وای موږ د پاره خوږی او بو طلبای او هو طیب وای دا پاک او صفا خوږو بو ته وای ځکه مدینه منوره کې بعضی کویان او ډېری مشهور دي او خوږی والعزق وای دا په کسره د عین سره ده او زال پکې ساکن ده معجمه ده وهی الکباسه وهی الغصن اې دې په لګور فرض د قیامت د نعمتونو دوه تفوسونه یو بالا یو مجرم کافر رټي چې ځواني مې درکړې وا مال مې درکړې او نعمتونه نو بدبختا تا ما نافرمانی وکړه دې توحید توبیخ او د تعذیب تفوس یو یو بنده ته الله نعمتونه یادې چې بنده دنیا کې مدا کړیو دا مې کړیو او نن درته معافي کو نو د مؤمنانو کاملانو نه بد نعمت تفوس کیږي او سوال تعدید النعم دا بسوال وی د شمیرلو د نعمتونو لا سوال توبیخ و تعذیب نسوال د رټنه او د عذاب والله اعلم وهذا الانصاری او دا مبارک انصاری چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا غ پکور کې مل مشو الذي اتوه هغه صحابي چې الله حبيب اتوه دوی ورته راغلو هو ابو الهیثم ابن تیهان ویدا ابو الهیثم ابن تیهان دے رضی اللہ عنہ کذا جاء مبینا دارنګ دا خبره واضحه راغلی دا فی روایت ترمذی و غیره اگر دا تاریخی ځایونه اوس موجود دي او په دې خبرو یادي هغه چې کوم معلوماتي خلق دی دای باقاعده قاعده یو یو زی بدر لخی چې دا غباغ او دا غزیو چې دا الله حبیب د شیخین سره دلته مل مشر وحق قضا جاء مبینا دارنګ دا خبر راغلی د واضحه پر روایت د ترمذی شریف کې او د نورو کتابونو کې وصلی الله تعالی وې د حضرت خالد ابن عمر العدوی رحمه الله نے روایت سے قال وائی دے خطبنا عتبت ابن غزوان وی مونږ ته خطبه ویلې وا عتبه ابن غزوان رضی الله عنه وکانا امیرا علی البصره او د امیر او گورنر د بصره نو چې کله خطبه وی فحمد الله واثنا عليه دا الله حمد یو په الله باندې ثنا وی ثم قال به فرمایل وی اما بعد هر چې پس دا الله د حمد او د ثنا ندي فان الدنيا بیشک دنیا قد اذنت وې دې خبردارې ور کړې ده اذنت په معنا د اعلمت دنیا خبردارې ور کړې ده بسور من په فنا کې دو سرا او په تیرې دو سرا سرم انقطاع او فنا ته وای اے دنیا خبر ور کو چې په ما فنا او زوال راځي او دغه خبره ده تاسو ګورئ سور نیکان نیکان دران دران حیادار انسانان مشران نن د زمکی په خېټه کې پراته دي دا غي دا دستور ګبانی نه لیدل دا د دنیا د فنا اعلان او تعالی وای لکاغی چنن پسترګو ګور نه او هغه هر صفات شول نو دغه شان سورز پتام فنا راځي وای فین الدنیا صحابی فرمایل بشک دنیا قد اذنت بسرم خبردارې ور کړې د فنا سره وولت او دی دنیا شاکړې د حزاء مگر هغه وبو پشان دوبو دا غلوخي اصل کې سبابه علما کرام رسو درتوي دي توي وای لکه یو لوخي کی باقی معمولی غنته څه شی پاتې لکه وبو دي تتوي کی معمولی پاتې دي ولکن سبابتن ک سبابت لنا وای معمولی غنته شی پشان دا غ باقی مند د لوخي منتقل کی گئی بد دی دنیا نه الی دار یو دا سدار تا چغدار د اخرت تلا زوال لها چغی باندې فنا نه راځي نفنتقلوا بخیر اغه تلار شي خود خیر سره ایمان سره نیکو سره فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم ویلار شي په خیر هغه چې هغه تاسو له حاضر دی او مخې لري فانه قد ذکر لنا وای بشک شان دا د ذکر کړي شوی دی مونږ ته صحابي فرمای چې ان الحجر بشک یو کان یلقا هغه غرزول شو من شفیر جهنم دا غاړه د جهنم نه اے دور لوی لوی کاندی دی پکی چې او کانه به او کاندی د غاړې نو ور غورځې شي لکه د کوی په غاړه ولاړې او سور غورځې نو فیهوی فیها 70 عام هغه بکت زی پدې کې او یا کالا او لا یدرک لها قعرا نبراگی روی دی لرا غکندر دی یعنی او یا کال بکت زی خو ویخ لبلا رسینا والله او قسم می دی په الله لتم لان دا کند بد خلق نه ډکول شي د جهنم یانو نه بد کند ډکول شي افعجبتم آیات سوې د دې خبره د وجنه تعجب کوي ولقد ذکر لنا او بیشک ذکر کړی شوی دی مونږ ته انما بین مصراعین چې پمن دا غدو درشلو کې مم مساری الجنه دا غ دروازو د درشلو د جنت نه اے لکه دروازې یو په ل درشل او بل په ل درشل نو دور لوی دروازه به د جنت مسیره 40 عاما لکه مزل د سلويخ کاله اے د جنت په دور دروازه چې د یو داغي د یو دورشل نه تر بلې پوري سلویخ کال مزل پک ولایاتین علیها یوم او دی دمر غټی دروازی باندې بمدا سے ورز راشی وهو کذیز من الزحاق او هغه بدا سکړشی د ډیر غنوالی د وجنا لکه او دروازې باندې ټیل جوړ شو دا غي لرګي کړه چارې کړي دومره خلق با د الله پر رحم او کرم جنت تور دن کیږي خاص کر په دې امت کې چې هغه دروازه بداسي کړچیږي با ولقد رأيتني سابع سبعه وای بشک ما ځان قتل و مم دونا اے دنمخ کشپغو کسانو ایمان روړې وای ز پکې و مم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میزان قتل او مالنا طعام زمونږ د پاره طعام بنو الا ورق الشجر مگر پانی دونو دونه پان مد الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سره پړې وای حتا قرحت اشداقنا اے د پانو خړو سره مداو دا وخت کی پاخش د پانو خړو سره زموږ دا وخت کی د خلی دا اړخونه پاخشو حتا قرحت زخمی شو اشداقنا زموږ دا وخت کی فل تقطو بردتن فما اصبح اليوم منا احد وین د سبا کړه نن زمون یو تن الا اصبح امیرن مگر غنن امیر دی او گورنر دی علی مصر من الامصار په یو خار د خارونو نه و انی دا ګره صحابه کرام په خپل امارت او د مال په ډېرې دو زړه کې پریشان لکه زمونږ غره د کمزورو سردار چې مونږ دا سه حال ملاو شي نو پاغه باندې سور په زړه کې خوشاله وي تر دې چې قبر او آخرت هم پهیر کو دا د خفقان د وجه نه وي چې په مونږ د دنیا دروازې کولاو شي نن په مونږ کې هر یو تن دی یو خاری امیر دی و انی اعوذ بالله او ز پناه غواړم د الله په ذات یا انا کون فی نفسی عظیما سپکه وړو کې وردا یو مسله ده وای څوک چې غرور او تکبر کوي ځان ورته غټ او لوی سړی ښکاری نو دل ځان په خپل زړه کې لوی ښکاری د خلکو په نسبت وي او چې کله دی وسړي په دې زړه کې عاجزي وي او ځان ورته اسنخکاری چې زه خود ګناهونو نه ډکم زه د عیبونو نه ډکم نو وای د تزان سپخکاری او الله د خلکو په زونو کې عزت واچي دا مسله او احادیث پاک کې راغلي وای من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله د رضا د پاراجزي اختیار کی زړه کې مزان ورته کمزور او عاجز کاری نو د خلکو ذهن کې الله د دې عظمت شي او د چا په ذهن کې چې غرور او تکبر وي ناغه الله د خلکو په نس ذلیل کوي نو ګره صحابي وي زړه الله په ذات فنای غوړ چې زمال لري خو پزړه کې ځان لوی ښکار شي او د خلکو په نس د سپکو وړو کې رواه مسلمه د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړي چونکی حدیث کې مشکل الفاظ نو مصنف رحمت الله علیه راغي ذکر در لکھي قوله اذنت پیدا په مد الف سره ده یعنی اعلمت دنیا خبردارې ور کړې وقوله بسرم وېدا په زمې د سواد سره ده اے بین قطواعها وفنائها د دې ختمېدل او فنا معنا او قوله وولت حزاء نوې دا ولت چې د په هاي مهمله سره د ټکي پینشته مهمله بیت کی حرف توي او مفتوحه تن د پاسه په فتحه او بیا زال معجمه غټکی لوي چې نقطې په زمون په دی وختو کې زخمونه جوړ شول وان ابي موسی الشری رضی الله عنه دا ابو موسی الشری رضی الله عنه نے روایت ته قال دے فرمائی اخرجت لنا عائشہ وی رویست المنت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کساء یو صادر و ازار او یو لنگ غلیظا سخت غنت کپڑا قالت بیبیو فرمایل قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذه پیدا الله حبیب نو روح اغستل شوو په دې دوه جامو کې اے دا ساده جامې وي سخت سخت جامې وي پیدا الله د حبیب عیش مبارکا او ژوندون مبارک داسو او په دې دوه جامو کې د دواړو جهانو سردار د دې دار فنانا دار بقاته منتقل شوه متفق علیه وصلی الله تعالی عن سعد ابن ابي وقاص وعن سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ده حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نے روایت تے قال فرمائی دے انی لاول العرب وی بیشک ز اولم فاربو کی وسعد ابن ابي وقاص رضی الله عنهم فی الجنه نو دام پاغلس صحابه کرامو کې وایذا اول د عرب نیم چې رما غشی رما به سهمن چې وشتلی کړي دی په غشی سرا فی سبیل الله د الله لارک او ګور دا مبارک صحابی چې کله غشی وشتل نو دا الله حبیب ورته ویلو ارم فدا کا ابي و امي امي به مور او پلار مې درنه قربان شه غشولا دا د صحابي لپاره لوی فضیلت ده ولقد كنا نغزو بیشک اومغه چې موږ به غزا کولا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او مالنا طعام زمونږ د پاره به طعام نو الا ورق الحبلت مگر پانی د حبلا دا یو قسم تا د عربو د اونو نه یو اون داغه ته به حبله وي وای نبو مونږ د پاره طعام الا ورق الحبلا مگر آغا پانی الحبلا لکه سرنګ چې ګډي بيزي و چې پچې کوي یعنی داسې طریقې سره باغ حاجت ما له خلط او داغه د پاره به اس قسمه بل شی ګډ وډ نو او هغه کې به اس قسمه نرمواله نو متفقن علیه دا صحابي ارستنو خلق لا د نبی علیہ السلام د زمانه غ تکالیف ذکر کړي وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اللهم اجعل رزق آل محمد اے الله وګرځه رزق د خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم قوتن اے خود دی توي چې بس صرف هغه لوګه به بندي نور ډیر ني او دومره دی چې بس ته په د لوګې نه بچ متفق علیه قال اهل اللغت مصنف رحمت الله علیه فرمایي چې د لغت علما لیکلي والغریب او کل کوم علما چې د ناشنا او ټکو معناګانې کوي و ایمانا د قوتن صدا اے ما یسد الرمقا چې هغه سال را برقرار ساتي اے دومره چې سړې په ساغسته شي ځکه باز ډېر لوګا داغي د وجه نه را پاسې دي دي شي ویا الہ العالمین تو ګرځه رزق د خاندان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قوت او دې ته قوت لا يموت وي وای دور چې بس مړکیږي نه د مرګ نه به بچي الله د حبیب دا فقر اختیاري فقر کچره الله نه غفتل نو الله د هر قسمه دروازې برا کولاو کړی وي خدا الله حبیب دا مقصد چې رستو امت ګوري چې نبی رسول الله دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی او کپدای باندې لوګاو تکلیف راشي او پریشانی وي چې دې پریشان نشي وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته دا حدیثو کو تبع ان شاء الله وایي وصلی الله 503 حدیث ہے 505 زموږ د ریاض الصالحین حدیث د 505 نمبر حدیث نه ده وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ہے قال فرمائی دے والله الذي قسم می دی وی په الله غزاد لا اله الا هو چې نشته د بل د عبادت حقدار مستحق الا هو مگر دغه یو الله دی وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع او بشک زوما چې خامخا تړل به می ګټه په خېټه باندې د لوګي د وجنا علماء فائدہ دا ذکر کړي د مدینی منورې باز غټي وی یخي نو دا غخیټه سره به وتړلا ځنی وخت د لوګي د وجنه او حرارت د خېټې روچتی یا ځنې وخت سړی راشي چې د ډېرې لوګي نه ملا نشي نیغولی نو دی فوایدو د پارا نبی رحمه الصلاۃ والسلام د خېټه مبارک سره غټي تړي دی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي دا سه حالت کې دی علم زده کړي او دا غوجه د چې دی نډېر زیات حدیث منقول دی وی بس زمانه کاروبار او نه کاروبار کولو نه تجارت کولو سو سو شپې او ورځې به لوګي تیرولې او د سید البشر د مبارک خلین چې سرا وتل الله د خپل حبیب د دعا د وجنا هغه بدل یادول ځکه د الله حبیب ابو رضی الله عنه ته دعا کړو تو یومن علی طریقهم وای بشک زناس تم یورس فلار د دوی کې الذی هغلار یخرجون منه چې دا صحابه کرام بلاغین راوتل فمر ربی النبی صلی الله علیه وسلم نو تیر شو په ما باندې نبی صلی الله علیه وسلم فتبسم دا الله حبیب تبسم کړو هین را انی کله چې زو کتو وعرف ما فی وجهی او دا الله حبیب پی جندلی او هغه چې زما په دې مخ کې وما فی نفسی او زما په دې زړه او نفس کې دا الله حبیب ته پته ولګی دا من اين هذا اللبن ودا شود د کم زین دی قالو اهداه الهدیر علیک دا الله حبیب دی وجنه تپوس کولو زنی وخت به هدیه وا بل الله حبیب اسمالولا او صدقه زکات د الله حبیب نه استعمالولا یادا سو ویل شو لو فلانه یا فلانی صحابی در ته حبیب دا په هدیه کرا لګلی او بهترین او حلال مالونو کی یو هدیه ده یو مال غنیمت او د هدی غنتی بل حلال مال نشته یو مسلمان دی او چاته یو شی هدیه کی پیش یا مال غنیمت دی دا په حلال مالونو کې حلال ترین مال قال اباهر نبی علیہ السلام یا اباهر قلت لبیک یا رسول الله ما وی یا الله رسول صلی الله علیه وسلم تابعدار قال الحق الى اهل الصفه ویلار شه اهل الصفه والوتا صفه د مسجد نبوي سره بار یو دالان او برندوا او پای کی صحابه کرام طالبان بناس او د مدرسې بنیاد دغه وخت نو د الله د حبیب په زمانہ کې په مدینه منوره کې بس دا صفه مدرسه وی فدعوهم لی نو دغه د صفی طالبان ما ترو بالا دایبا زین حاصلول ته ولا مال او نه مال نه مالو نیکورو ولا علی احد او نه بچا سره دای ټکانه نیوا بس دغه ځای کې وو د الله د حبیب نه قران او سنت پېز دکو نو دای خو پکې خامخاو د دین علاوه نور صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شمولیت فرمایلو وکانه راتته صدقه واشرکهم فیها او دا طالبان اصحاب صفویم پاغي کې شریک کړ وای فسا انی ذالک وای دا خبره ما باندې لګ ګران او لګی دا ما وی دا خلقون ته شود دی او زدور به انتها وګم یوازې زمان کیږي نو دا دور طالبان سره غواړم نو زما او په کیسه نمبر راشي فقلت وما هذا اللبن في اهل الصفه سدی دا شو د اهل صفه مبارک اخو ګن کسان كنت احق زوم حقدار نصیب من هذا اللبن چې زه یعنی اورسی کی ماته د دې شو دو نشربتن سکل اتقوا بها او زب مضبوط شم داغه په سبب او علم او دین او عبادت وکول شم فیدا جاء وای کله چې غیر آل و امرنی او ما ته الله حبيب حکم کو فكنت انا اعطيهم نو مزم ما اغي تور کول وما عسى ان يبلغني یادا معنا چې کله اغي راشي نو ما ته الله حبيب حکم کی نو زبر دای ته بیا تو دوي شم وما عسى نزدين دای يبلغني من هذا اللبن چودي رسیږي ما ته دې شودو نه وی ولم یکن من طاعت الله و طاعت رسوله صلی الله علیه وسلم بدن وی نو د الله او د الله د حبیب د تابعداري نه خلاصې فاتتهم نز طالبان ترال مصحاب صفو والو تا فدعوتهم نروم بل فاقبلوا نو را متوجه شل واستاذنوا او اجازه وغوښته د چا زه لذي خاص کر مجلس د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نو اجازه غوښتل دا د قران او سنت حکم دی د الله حبيب دوی ته اجازه کو فاذن لهم واخذوا مجالسهم اجازه ولو کو په خپل خپل زینو کې ناست من البيت پکور قال ابو ابا هريره الله حبيبي ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فیشرب ناغب اوس کله حتا يروا چې موړ بشو ثم يرد علي القدح او بیا به پیاله ما ته واپس فوتیه الاخر بل بم ورک فیشرب هغه بلا شو دس کله حتا يروا تر دې چې موړ بشو او ثم يرد علي القدح بیا به ما ته پیاله واپس کا حتا انتهیت ال النبي صلی الله علیه وسلم وای داسې تاویدم نبی علیہ السلام تر ورسیدم